الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون سوره روم دی د الله د دین مسلې بیانېږي خاص کر اصلاح د عقیده د عقیده د توحید مسلې او د الله د قدرتونو بیانونه بکیږي چې د الله څومره قدرتونه دي او لکه په موږ او تاسو باندې څومره احسانات دي وی الله الله پاک چې دی چې دا مونږ وایو د یو الله عبادت کوي دغه الله پیژنې دغه کارنامې د ته معلوم دي یبدا او بدا یبدا او من دي شروع کول تاسو چې یو کار کوي او اول ځل کوي نو دلته وی یبدا او الله هغه ذات دی یبدا الخلق چې اول ځل پیدا کوي مخلوق منګ او تاسو الله پیدا کړیو اول ځل پیدا کړیو اول ځل اول ځل پیدا کول ګوره سختی لیکن الله ته دا سخت چې دینو دا سخت نو ثم يعيده بیا به دوباره پیدا کی بیا به دا منګ او تاسو دوباره الله پرز د قیامت پیدا کی او چې بیا دوباره را پیدا شو را ژوندي شو نو بیا بسی ثم الیه او بیا دغه الله ته د حساب کتاب د پاره ترجعون تاسو به واپس کړئ شي هلته به د الله دلبار لګېدلی د خپل شان مناسب او دا خلک به ورځي او الله به ورسره حساب کوي ثم الیه او بیا دغه الله ته ترجعون تاسو به واپس کړئ شي و یوم خچ قیامت شي الله ته پیشي وي نو څه حالت وي و یوم او په هغه ورځ تقوم الساعه چې قایم شي قیامت په هغه ورځ چې قایم شي قیامت میدان حشر اولګي نو یبلس المجرمون یبلس معنی دی نومیده کیدل یبلس المجرمون نومیده بشی مجرمان مجرمان به د ار طرف نه نومیده شي اصل کې یبلس اوږده معنی ده دا سړی چې نومیده شي او د نومیده د وجې نه جوبان بند شي بیا خبرې نشي کولی نو دی ته وایي کافرو خو به په دنیا کې د بوتانو عبادت کو او چې وته به دی وی لکه ولی وی دا هؤلاء شفعاؤنا عند الله دا الله په دلبار کې به موږ له شفاعت کوي په دغه روز کې به د دوی معبودان د غني ولم یکل لهم نبی دا غوی د پاره من شرکائهم دغه شریکانو د دوی نه شفاء او سفارشیان ښه چې قیامت شي قیامت کې به څه حالت وي حساب کتاب مو شو اوس به سي و یوم تقوم الساعه او پاغه ورځ چې قایم شي قیامت پاغه ورځ چې قیام شي قیامت نو یوم اذن په دغه ورځ کې یتفرقون دا خلق به بیل بیل شي فریق فی الجنه و فریق فی السعیر یو ډله به جنت ته لاړه شي یو ډله به دوزخ ته لاړه شي و یوم تقوم الساعه په هغه ورځ چې قایم شي قیامت نو یوم اذن په دغه ورځ یتفرقون دا خلک به بیل بیل شي چې بیل بیل شي یو به د مؤمنانو جماعتي بل به د کافران وي فاما الذين امنوا نو هر هغه خلک چې هغه ایمان وروړي و عملوا الصالحات یو کړي وي هغه نیک کارونه یو طرف ته ایمان می عقیدم درستی بل طرف ته اعمال صالحی اعمالم درستی نو فهم دغه خلق چې دي فی روضت دا به په باغچه کې وي په باغ کې چې کوم وړه باغچه یې هغې ته وایي په باغ کې با خواسم خکلی او په باغ کې چې بیا باغی هغې ته روزه وایي روضه باغچې ته وایي جمع څه راځي ریاض مسجد نبوي نه دی مسجد نبوي خو ټول مسجد نبوي دی باغ دی خو په هغې کې لږ غوند ځای دی هغې ته خلک څه وایي ریاض الجنه نو ما وی دغسې به جنتي جنت خو به باغونه وي خو په باغ کې به بیا یو دغه خاص ځای وي نو هغوی به په باغچه کې وي او څنګه به یحبرون د یحبرون عربی کې ډېرې معنی راځي یو معنی راځي یسرون خوشاله ولې بشي په دې باغچه د جنت کې وي په جنت کې وي او دې به خوشاله ولې شي دا نه چې بس ورننه وزه پروت یا پکې نه دا حوری به وي او دا غلامان به وي کوشش به د دې کوي چې دا خوشاله شي یحبرون هغه به خوشالولی شي یا د خیال دی که دا معنی وکړم صحیح ده ځینې خلک وایي د دې یو بله معنی هم راځي یکرمونه د هغوی اکرام به کولی شي اکرام داسې اکرام او داسې عزت چې حیران بشي یو د یحبرون معنی راځي یزینون خیسته کولی بشي نو دا رنگ به داسې ښکلي دا جامې به داسې ښکلي چې خلک به تاریان شي یحبرون هغوی به خوشحاله ولی شي و اما الذین کفروا او هر هغه خلک چې هغوی کفر کړي وکذبوا واغوی دروغ ویلی بی آیاتنا زمن آیاتونو ته ولقاء الاخرت او دروغ ویلی ملاوی دو د آخرت ته چې مړه آخرت چرته دی او آخرت کې ملاوی دل چرته دی فاولائک نو دغه خلق چې دی فی العذاب محضرون په عذاب کې به حاضر کړی شوی وی فاولائک نو دغه خلق فی العذاب دی بی په عذاب کې محضرون حاضر کړی شوی نو چې په دې پوه شوې نو مړه نورې خبرې پرې دی بس راشه الله ته توجه کې او د دغه الله ذکر کوي د دغه الله تسبیحات وایي ار وخت وایي د الله تسبیحات خو خاص کر په سبای کې ډیر وایي چې دا ماسپخین شي دی وخت کې ډیر وایې چې دا مازیګر شي دی وخت کې ډیر وایې او چې دا انور خو پریوزي ماخام شي دقه وخت کې د الله تسبیحات ډیر وایې فسبحان الله ریاضه اصل کې دی فسبحوا سبحان الله فسبحان الله نو تاسو پاکي بیان کې دا الله فسبحان الله تاسو پاکي بیان کې د الله حين تمسونا پاغه وخت کې چې تاسو ما خام کې پاغه وخت کې چې تاسو ما خام کې ما خام وحين تصبحون او پاغه وخت کې چې تاسو سبي کې که سبي کې داخل شي ام تسبيحات وایي کما خام کې داخل شي ام وایي یو تفسیر والا دی چاته تپوس کړی دی چې دا ماخام ولی مخکی کو او سبی رستو کو سبی مخکی که ماخام سبی مخکی ماخام رستوی دلته قران مجید د طبیعت نه خلاف وکدا ولی نو دا غیر ډیر دغه کړی دی خو یو دغه دا دی چې سبی مخکی نه دی ماخام مخکی دی ځکه چې اسلامی ورځ چې شروع کیږي نو د کم وخت نه شروع کیږي د ماخام نه دا ورځ نن د څه ده د چهارشنبې ورځ ده نو دا به د کمی پوری وي د انور پریوتو پوری چې انور پریوته بس دغه شوه تاسو به وایې د زیارت د جمعې زیارت دی د زیارت د جمعې شپه ده نو د جمعې ورځ دغه نه جمعه شروع شو د ماښام نه نو چونکه ماخام اولی سبی بیا رستو رازی د دی وجه نه دی وی وله الحمد کده دی سبحان الله نه تاسو پاکی بیان کې د الله کده دینم دا د خلی سبحان الله شوم سید سبحان الله الحمدلله لیکن عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ او نور صحابه یې مراد ته مونږ دی ذکر د تسبیحات دی خو مراد ته مونږ دی ځکه په مانځ کې خلک تسبیحات وایي کنه سبحانك اللهم وبحمدك تاسو وایي بیا رکو ته شخکت شې سو وایي سبحان ربي الاعلى وایي کنه بیا وایي سبحان ربي العظیم وایي بیا پر سجده کې سبحان ربي الاعلى وایي نو فسبحان الله تاسو پاکي بیان کې الله لا یعنی منځو کې د الله لا هغه وخت کې چې تاسو ماخام کې نو چې ماخام کې دلته منځو کې نو یو د ماخام اوس پکې راغی ورپسې لږ وخت پس د ماسوتن منځ راغی وحین تصبحون او هغه وخت کې چې تاسو سبي کې نو دې کې د سبي وخت راغی وله الحمد او د دغه الله د پاره د تعریف او حمد فی السماوات په اسمانونو کې ول ارض او پزمکه کې د الله د سې کارنامې دي چې دا کارنامو د وجنه د اسمان مخلوقم د الله حمد وای د زمکه مخلوقم د الله حمد وای نو وعشیا او په عشی کې وعشیا په بیګی کې دا تاسو ته دو فهر وای کسی دا چې خیر سره دا مازیګر شي و عشیا او په بیګی په بیګی کې مازیګر کې وحین تظهرون او پاغه وخت کې چې تاسو داخليږئ په ماسپخین کې دقه وخت کې اکابر وی الله تعالی دعاګانې ډېرې قبلوي خو د دعاګانو که قبول نشي هغه زمونږ او ستاسو د طرف نه له کمي وي د آدابو خیال ونه ساتو یا ترتیب خیال ونه ساتو اکابر وایي چې بزرګانو دعاګانې کوي نو په دعا کې دا وایي فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك النشور وكذلك تخرجون او اوايه چې اي مالک د دې صفاتونو نطفه دا مړه ده که دا مړه نه ده یو هلک راته وي چې کالج کې راته استاد وي په دې نطفې باس کو چې قرآن مجید کې نطفې ته مړه ویلې شوې ده مړه لیکن نطفه چې دی دا مړه نه ده دا ژوندی ده ځکه په نطفه کې چې کم جراثیم دي هغه جراثیم ژوندي کله چې غون جراثیم مړ شي خلک وایي ستا لکه بچی نه کېږي غون جراثیم دغی وایي قرآن کې ورته مړه ویلې شوې ده خو دا مړه نه ده دا ژوندی ده نو یو دا دی چې یخرج الحی من المیت په دې ځای کې نطفې ته چېرته مړه ویلې شوې ده د نطفې نامه خو اخیستې شوې هم نه ده او که ته وایې چې نه د میت نه مراد نطفه ده نو بیا ټیک ده حی معنا دی حرکت کوونکی حی ژوندی هغه ژوندی چې د عامو خلکو په نظر کې ژوندی وي حرکت کوي او میت معنا دی هغه سیز چې هغه د خلکو په نظر کې حرکت نه کوي ټیک د چې په دې کې به جراثیم وی ارسوي لیکن سمنګ او تاسو په نظر کې دا حرکت کوي نطفه ساز کې نه کوي چې نه کوي نو د دې دی وجنه ورته مړ ویل شوی دی حیمنه هغه سیس چې د خلکو په نظر کې حرکت کوي او میت معنی هغه سیس چې هغه د خلکو نظر کې مړی یعنی حرکت نه کوي نو نطفه انډه دا حرکت نه کوي زمونږ په نظر کې نه راځي حرکت ويخرج الميت وغر وباسي مړی من الحي د ژوندینا د چرګې نه انډه راوباسي د دغه نه انسان نه مني راوباسي ویحیي الارض او دغه الله را ژوندی کوي ځمکه بعد موتها پس د مرګ د هغې نه هلکه د ځمکې مړوالی څه دی اوچوالی د ځمکې را ژوندي کېده څه دي راشین کېدل څنګه چې الله دا کارونه کوي وکذالک تخرجون هم د قصبه تاسو راوستې شي د قبرونو نه ومن آیاته او بعضې د نخو د قدرتونو دا غنه الکه د الله قدرتونه ګورې څه بې اندازې دي ښه که شمارې کاکا به دې مونږ شماري ومن آیاته او بعض د نخو د قدرتونو نه دادی چې ان خلقکم الله پیدا کړی تاسو من تراب د خاورونه الله تاسو پیدا کړی د خاورونه څنګه د خاورونه جلالین استاد خو ته زر ځان خلاصي وی مراد د ستاسو نه ستاسو مشر دی ادم علیه السلام ادم علیه السلام الله د خټې نه پیدا کړی دی چون که هغه پیدا دی د خټې نه به د منګم شو داسې شو لیکن نور مفسرین وی چې نه آدم علی السلام یوازې نه دی او زه او ته ټول د خټې نه پیدا یو زمونږ تخم څه دی منی ا د منی ساس کې هغه د چا نه پیدا او د مور د پلار نه او دا د پلار نه چې پیدا شون هغه غذا او خوړه هغه غذا د سنه پیدا و د خاورې نه بیا چې موږ پیدا شو دوه لشتو نه کمو دا زمونږ بدن د غوښې د سنه جوړې شوې د خوراکونو نه غنم او جوار او دا او غنم او جوار د سنه جوړي د خاورې نه جوړي الله تاسو پیدا کړی دا خورنا او ثم بیا دا غینه پس اذا انتم بسناغن تاسو چې بشرون تاسو انسانان یو تن تشرون خوریږي څوک په لنډی کوتل کې یو څوک په پیخور کې یو څوک په بل ځای کې ومن آیاته دویم او باز د نه خود قدرتونو دا غنه دادی ان خلق لكم دا دا غیسان دی چې الله پیدا کړی دی ستاسو د پاره ان خلق لكم چې الله پیدا کړی دی ستاسو د پاره من انفسکم د جنس ستاسو نه من انفسکم د جنس ستاسو نه لکه تم انسانی او الله د له خزه انسان پیدا کړی ده الله پیدا کړی د ستاسو د پاره د جنس ستاسو نه ازواجن بیبیانی ازواجن بیبیانی دا نیکی دیندار بیبیانی که تاسو وایې منګه بیبیانو سره سکو سپې کو لتسکنو چې تاسو آرام کوئ الیه د هغې سره انسان طبیعت داسې دی که بنګلی وي که مال دولت وي او که موټری وي هغه ته اطمینان نه وي چې کمې پورې هغه ته دینداره ښځه نه میلو هغه ښځې سره چې کم اطمینان یې هغه د بل چا سره نه ښه او خزم د سه خزه نه لکه د زناورو په شان نه وجعل بینکم او الله ګرځولې دې په من ستاسو کې مودتا محبت ورحمتا او مهرباني د خزه او د خاون په منځ کې سونه مینې د خزه چې خاون سره سونه مینې او د خاون د خزه سره سونه مینې نو په مخلوق کې دونه د بل چا سره ني واو مهرباني د خزې چې په خاون باندې دغه زړه خوږیږي او د خاون په زړه خزه باندې دغه کیږي نو بیا اندازې یو کس د مونږ سره شاګرد دی محبت پورې وای مور مده پلار بار وطن کې دی وای چې مونږه سلګ اخو دی خو زیاتی وکړو وای چې مکه وې ظالمانو داسې کوي دا پلار په سونه تکلیف باندې ګټلی دی هغه دی په بل وطن کې پروت دی او هغه د لګټلی دی او تاسو ضایع کوي وګوره دلته د دې خزې په زی باندې رنه سزي په خاوند دغه کی ان فی ذالک یقینا پدغه کی لآیات نخدی د قدرتونو د الله لقوم یتفکرون د پاره دغه قوم چې هغه فکر او سوچ کوي ومن آیاته او بعضې د نښو د قدرتونو د هغه نه هغه د خلق السماوات هغه دی پیدا کول د اسمانونو والارض او د ځمکې هلکه اسمان ته وګوره یو سر او بل سر مونږ ته معلوم نه دی ځمکې ته وګوره یو سر او بل سر مونږ ته معلوم نه دی الله اسمانونه پیدا کړه ځمکه هم پیدا کړه نو د مرګ نه پس بیا زما د ولېشتې بدن نشي پیدا کولی و واختلاف السنتکم او اختلاف د جبو تاسو د الله د قدرتونو یو دا نشانه ده چې هغه اختلاف دی د جبو تاسو جلالین استاد خو وی مراد د جبو نه دلته لغت دی یو پښتو وی یو به اردو وی یو به انکو وی یو به عربي وی بل به عجمي وی لیکن استاد صاحب وی نه دا صحیح نه ده دې کې د الله د قدرتونو دونه اظهار نکی دلته مراد د اختلاف د جبونه هغه اختلاف د طرز او د وینا دی اوس ګوره زه خبره کوم زما یو شان خبره ده که ته خبره کې ستا بل شان دی د خلک پیژنې چې دا پلانې کاکا دی رونه به یې رونه هم د یو پلار او د یو مور نه به پیدا یي د یو سړي خبرې به یو شانتي او د بل به بل شانتي او د بل به بل شانتي لکه چې د یو کارخانې نه شي جوړ شي هر څه یوي دا دلته کې د اختلاف څنګه راغی یو به غټ اواز وي بل به نری وي بل به خوږ وي بل به بل شان وي و الوانکم او د رنګونو ستاسو هم دغه یو مور پلار نه به پیدا یو به تک سپینی یو به تک توری بل به غنم رنګي ان فی ذالک یقینا په دغه کې لآیات نخې دي نشانې دي د قدرتونو د الله للعال للعالمین د پاره د پویو خلکو للعالمین د پاره د پویو خلکو ومن آیاته او بعضې د نخو د احساناتو داغو الکه د الله قدرتونه او د الله احسانات څه دي منامکم هغه دی وده کېدل ستاسو باللیل د شپې د شپې کورونو ته لاړ شئ ستړي الله د باندې خپل کرم وکړي ودم کړي ځنې خلک داسې خواران د خوب نه محرومي داسې محرومي چې خدای سوکم والنهار او دروازه دروازه غرمه کې سړی خوب وکي یو خو یوازې په خوب چرته کیږي وابتغاءکم او طلب ستاسو من فضله د حلال رزق دا غنه الله د لدسې اسباب جوړ کی چې په هغه اسباب تاسو استعمال کې الله د حلال رزق درکې ان فی ذالک یقینا پدغه کې له آیات نخې دي نشانې دي د قدرتونو د الله لقوم یسمعون د پاره دغه قوم چې هغه حق اوري زه بس ده رب ته زمونږ د تمام حالات اصلاح وکړي رب ته زمونږ د اعمال اصلاح وکړي د عقیدې اصلاح وکړي رب ته زمونږ د تمام معاملات اصلاح وکړي رب خپل توفیق زمونږ سره شامل حال کې د خپل عظیم کتاب صحیح پوی زمونږ نصیب وګرځي د خپل خوږ پیغمبر علی السلام په حدیث هم رب صحیح پوی کې د قران او د حدیث رب عظمت د اتباع ته زمونږ نصیب وګرځي رب د قران او د حدیث اتباع زمونږ نصیب وګرځي خدای د قران او د حدیث او عظمت او بړی زمونږ په زونو کې پیدا کی رب د دې خیر او د دې برکت مونږ له دنیا کې مرا کی زمونږ کورنو ته ورکی په قبر کې رب د دې خیر برکت راکی د دې عظیم خیر نه رب پر ورځ د قیامت خاص کر په میدان حشر او په پولیس رات کې رب ته موږ هم محروم وي خپل ملګرو ته دعاګانې وکړي چې الله دې سره ډیر خو کې الله دوی له دې راتلو کې ناستو دنیا آخرت کې الله اجر ورکړي سره زمونږ نه الله په خپل بچو په خپل کشرانو خوشاله کې په حلال کاروبار کې وته الله خیر برکت د زړه سکون اطمینان ورکړي سره زمونږ نه الله د هر قسم پریشانو حادثو نه الله حفاظت وکړي بیمارانو تم دعاګانې وکړي چې د اهل اسلام سونه بیمارانی الله وت شفا کامله ورکي الله وت شفا عاجله ورکي خاص کر مرګري بیماران دی هغه ته دعاګانې وکړي د ملګرو کورونو کې بیماران دي هغه ته دعاګانې وکړي یو ملګری هم دی هغوی ویلی دی چې داسې کور والا کې خپلوانو کې بیماران دي زنانه ده هغې جواب را لېږلی دی هغې لم دعا وکړي چې الله پاک هغې ته صحت عاجله کامله تمامو زنانو ته الله صحت ورکړي وصلی الله علیه